د محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم نه مخامخ تعلیم او تربیت حاصل کړی و رسول الله به ناستو دیو ته به تعلیم و تربیت ورکوه او صحابه کرام هغه کسان ول چې هغوی وحی پیژندله صحابه کرام هغه څوک ول چې هغوی نبوت مزاج پیژندو او د الله رب العزت له طرفه همدارنګه د محمد رسول الله له طرفه هغوی ته علم و عمل او د دین پوهه باندې پوره اعتماد و په قرآن او حدیث بېشماره نصوصو کې د دغه اعتماد اظهار او اعلان شوی دی الله رب العزت په صورت توبه کې فرمایي په سلم آیت کې والسابقون الاولون من المهاجرین والانصار والذین تبعوهم باحسان رضی الله عنهم وردو عنه او کوم مهاجرین او انصار چې په ایمان راوړو کې وړاندې دي او کومو خلکو چې په اخلاص سره د دوی تابعداري وکړه الله تعالی د هغوی نه راضي دی د دې آیت نه دا ثابته شوه چې د صحابه و کرام چې هغه مهاجرین دي که انصار دي د دې و تابعداري الله ته خوښه ده او د الله تعالی د رضا سبب دی همدارنګه الله رب العزت په صورت فتح کې فرمایی محمد رسول الله او تا ته فرمایي چې ای مخاطبه ته به هغوی په رکوع او په سجده کې ویني او د الله تعالی د فضل او رضا طلبګار دي دا آیت کریمه د صحابه کرامو د عبادت او اخلاص او پاکیزه جذباتو غټه ګواهي ده همدارنګه د حضرت عرباز بن ساریه رضی الله عنه مرفوع حدیث دی رسول الله فرمایي علیکم بسنتی و سنت خلفاء الراشدین المهدیین تمسکو بها وعدو علیها بالنواجز رواه ترمزی رسول الله فرمایلی دي چې زما طریقه او زما د هدایت موندونکو خلفاو راشدینو طریقه لازمه ونیسئ او په دې باندې عمل وکړئ او د جامو په غاښو یې کلکه او مضبوطه ونیسئ همدارنګه د حضرت حذیفه مرفوع حدیث دی هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم لا ادري ما بقائي فیکم اقتدو بالذین من بعد ابوبکر و عمر رواه ترمزی و ابن ماجه رسول الله فرمایلی دی ما ته معلومه نه ده چې زه به څومره وخت تاسو سره ژوندی یم زما نه پس د حضرت ابابکر او د حضرت عمر رضی الله عنهما پیروي کوئ همدارنګه د حضرت ابن عمر مرفوع حدیث دی هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم ان الله جعل الحق على لسان عمر وقلبه رواه ترمذي رسول الله فرمایلی دی چې الله تعالی د حضرت عمر په ژبه او په زړه باندې حق ایښی دی د حدیث د حضرت ابن عمر نه غیر نورو صحابه و کرامو هم روایت کړی دی لکه حضرت بلال حضرت ابوذر حضرت معاویه همدارنګه د حضرت عمران بن حسین مرفوع حدیث دی هغه فرمایي قال رسول الله صلی الله علیه وسلم خیر امتی قرنی ثم الذین یلونهم رواه البخاری رسول الله فرمایلی چې زما د امت غوره خلک زما د زمانې خلک دي چې صحابه دي بیا هغه لږ خلک دي چې دوی سره نږدې دي چې تابعین دي او بیا هغه خلک دي چې دوی سره نږدې دي چې هغه تبع تابعین دي نو د کتاب او سنت د دې نصوصو او هدایتو نه واضحه شوه چې صحابه کرام په ځانګړې توګه خلفاء الراشدین یعنې د دیو آثار هم شرعي دلایل دي ائمه اربعه او جمهور علما همیشه د صحابه او تابعینو د آثارو نه هم د ضرورت مطابق استدلال کوي حتی فتح الباری شرخ د بخاری په دیارلسم جلد کې په څلور سوه او څلور پنځوسمه صفحه کې لیکي چې امام بخاري په صحیح بخاري کې مختلف بابونو کې د صحابه او تابعینو او د دیو نه غیر یو زرو شپږ سوه او اته آثار د استدلال په طور باندې ذکر کړي دي نو د صحابه و کرامو او د تابعینو او د تبو تابعینو هغه آثار موږ دپاره هم دلایل دي اوس به راشو اصلي مقصد ته د الله رب العزت د کلام نه همدارنګه د محمد رسول الله د بېشماره احادیثو نه دا ثابتیږي چې د رمضان میاشت د نورو یولسو میاشتو نه غوره او بهتره ده دا مبارکه میاشت د عبادت دپاره ځانګړې ده د دې ورځ په روژه او تلاوت کې او د دې د شپې په مانځه او نورو عباداتو کې الله رب العزت انسان ته مختلف ثوابونه او اجرونه ورکوي په خپله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به د روژې په مبارکه میاشت کې ټوله شپه د الله په عبادت کې مصروف او مشغول و او نورو ته به هم په ډیر اهتمام سره د قیام رمضان یعنی د تراویحو ترغیب ورکوه څو شپې رسول الله صلی الله علیه وسلم تراویح په جمع سره هم کړي دي یو شپه خو تر پیشنمي پورې په جمع سر تراویح که تیره کړې وه لاکن د دې ویرې نه چې دا زما په امت باندې فرض نشي او دوی به ادا کولی نشي نو بیا رسول الله راونوته تراوته د رسول الله صلی الله علیه وسلم نه وروسته د حضرت ابابکر صدیق رضی الله تعالی عنه د خلافت دور او زمانه کې چونکه دا دوره ډیره لنډه وه هغه د جهاد په مشغلو کې او د مسلمت کذاب په فتنو ختمولو کې تیره شوه حضرت ابابکر صدیق د وړو مسلو طرف ته متوجه نه شو او دا وخت هم هغه ته پیدا نه شو د حضرت عمر د خلافت زمانې اوله حصه هم دغه شان مسئلو حلولو کې تیره شوه خو لاکن امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق چې کله د جهاد د کارونو او مسئلو نه لږ اوزګار شه حضرت عمر فاروق د تراویحو په شان مسئلو طرف ته متوجه شو او دا مسایل حل کړو حضرت عمر رضی الله تعالی عنه حضرت ابی بن کعب رضی الله تعالی عنه په مسجد نبوي کې امام وټاکه د هغوی په پاکه زمانه کې د شلو رکعتو تراویحو په جمع سره کولو اهتمام شروع شه او هیڅ یو صحابي په دې اعتراض ونه او په دې باندې اجماع وشوه د هغوی نه وروسته د حضرت عثمان او حضرت علی رضی الله تعالی عنه په خلافت کې هم مسلسل په شلو رکعتو تراویح باندې عمل شروع و د صحابو او تابعینو مسلسل عمل په شلو رکتونو تراویو باندې و څنګه چې ائمه اربعه امام ابو حنیفه امام شافعي امام مالک امام احمد حنبل په اتفاق سره هغوی هم سل رکاته کړي دي څه ناڅه دلایل به زه تاسو ته وړاندې کړم بیهقي په دویم جلد کې په څلور سو او شپږ نویمه صفحه کې د حضرت صائب بن یزید صحابي نه روایت نقل کوي هغه فرمایي قال كانوا يقومون على عهد عمر بن خطاب في شهر رمضان بعشرين رکعتا دا لیکلي چې خلک به د حضرت عمر بن فاروق رضی الله تعالی عنه په زمانه کې په رمضان کې شل رکعته تراوی به کولی او امام نووي شافعي رحمه الله په شرح المحذب په څلورم جلد کې په دوه دېرشمه صفحه کې لیکلي اسناد صحیح چې د دې روایت اسناد صحیح دی همدارنګه علامه سیوطي او محادث ابن عراقي په شرح تقریب کې د دې روایت هغه اسناد صحیح او جید بیان کړی دی همدارنګه د بیحقي په بل روایت کې دا الفاظ هم دي وعلى عهد عثمان و علي مثله د حضرت علي او د حضرت عثمان رضی الله عنه په دور خلافت کې هم د امیر المؤمنین حضرت عمر فاروق رضی الله عنه دور په شان شل رکعته تراویح کیدلې همدارنګه د حضرت صائب بن یزید رضی الله عنه دویم حدیث دی فرمایی قال کنا نقوم فی زمان عمره رضی الله عنه بعشرین رکعتا موږ به د حضرت عمر په زمانه کې شل رکعته تراویح کولې همدارنګه محدث نووي شافعي په خپل کتاب خلاصه کې لیکلي چې اسناده صحیح د دې سند صحیح دی همدارنګه نصب الرایه په دویم جلد کې په یو سلو څلور پنځوسمه صفحه کې لیکلي چې د دې اسناد صحیح دی همدارنګه د حضرت یزید بن رومان تابعین روایت دی هغه فرمایي کان الناس یقومون فی زمان عمر بن خطاب فی رمضان بثلاث و عشرین رکعتا بیهقی دویم جلد څلور سوه شپږ نویمه صفحه د حضرت عمر بن خطاب رضی الله عنه په زمانه کې به خلکو د رمضان په میاشت کې درویشت رکعته کول درویش مطلب دا چې په دې کې به شل رکاته تراوې وې او درې رکاته به وتر ول همدارنګه مصنف ابن ابي شیبه په دویم جلد کې په درې سوه درې نویمه صفحه کې او آثار سنن په دوه سوه او دوه پنځوسمه صفحه کې د حضرت یحیی بن سعید نه روایت نقل کوي ان عمر بن خطاب امر رجلا یصلي بهم عشرین رکعتا حضرت عمر یو سړي ته حکم وکړ چې هغه د خلکو ته شل رکعته تراویح کوي همدارنګه کنز العمال په اتم جلد کې په څلور سوه نهمه صفحه کې هلته یو روایت د ابی بن کعب نه نقل کوي فرمایي ان عمر امره ان یصلي باللیل فی رمضان فصلا بهم عشرین رکعتا حضرت عمر حضرت ابی بن کعب ته د رمضان په شپو کې د مونځ ورکولو حکم وکړ نو حضرت ابی بن کعب خلکو ته شل رکاته مونځ وکړو همدارنګه د حضرت محمد بن کعب قرظي د تابعي نه روایت دی هغه فرمایي کان الناس یصلون فی زمان عمر بن خطاب فی رمضان عشرین رکعتا خلکو به د حضرت عمر بن خطاب په زمانه کې په رمضان کې شل رکاته تراویح کولی همدارنګه حضرت عبدالعزیز بن رفیع تابعی فرمایی کان ابی بن کعب یصلی بالناس فی رمضان بالمدینة عشرین رکعتا و یوتر بالصلاص مصنف ابن ابی شیبه دویم جلد درې سوه درې نیمه صفحه حضرت عبی بن کعب رضی الله عنه به د روژې په میاشت کې مدینې منوره کې خلکو ته شل رکاته کول او درې رکاته به یې وتر کول همدارنګه حضرت ابو عبدالرحمن سلمی تابعی د حضرت علی کرم الله وجو عمل نقل کوي فرمایی د القراء فامر منهم رجلا یصلي بالناس عشرین رکعتا بیهقي دویم جز څلور سو شپږ نیومه صفحه حضرت علی رضی الله تعالی عنه قاریان راجمع کړل او په هغو کې یو سړي ته حکم وکړ چې هغه دې خلکو ته د رمضان په میاشت کې شل رکعته تراویح وکړي همدارنګه بیهقي په دویم جلد کې په څلور سوه او نیمه صفحه کې د حضرت ابوالحسنا رحمه الله نه نقل کوي چې ان علیا امر رجولا ان یصلي بالناس خمسه ترویحات عشرین رکعتا حضرت علي یو سړي ته حکم وکړه چې خلکو ته پنځه ترویح یعنې شل رکعته وکړه همدارنګه مصنف ابن ابي شیبه په دویم جلد کې په درې سوه درې نویمه صفحه کې د حضرت ابوالحسن نه روایت نقل کوي ان علیا امر رجلا یصلي بهم فی رمضان عشرین رکعتا حضرت علي یو سړي ته حکم وکړه چې هغه د خلکو ته شل رکعته تراویح وکړي همدارنګه مصنف ابن ابي شیبه په دویم جلد کې په درې سوه درې نویمه صفحه کې د حضرت حسن بن عبدالعزیز رحمه الله نه روایت نقل کوي چې ان ابیا کان یصلی بهم فی رمضان بالمدینه عشرین رکعتا حضرت ابی بن کعب په مدینې منوره کې په رمضان کې خلکو ته شل رکعته تراویح کولې همدارنګه عمدة القاري شرح د بخاري په یولسم جلد کې په یو سلو ویشتمه صفحه کې نقل کوي عن الاعمش عن زيد بن وهب قال كان عبد الله بن مسعود يصلي لنا في شهر رمضان قال اعمش كان يصلي عشرين ركعة ويطر بالصلاة حضرت زید تابعی فرمایلی چې حضرت عبدالله بن مسعود به په رمضان کې موږ ته مونځ راکولو د زید شاګرد حضرت اعمش فرمایی چې حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله عنه به شل رکاته کول او وتر به یې درې رکاته کول همدارنګه مصنف ابي شیبه کې په دویم جلد کې په درې سوه درې نومه صفحه کې د حضرت عطا نه یو روایت نقل کوي فرمایي عن عطاء قال ادرکت الناس وهم یصلون ثلاثا و عشرین رکعتا بالوتر حضرت عطای تابعی فرمایی ما خلق یعنی صحابه او تابعی وموندل چې هغوی به وترو سره درویشت رکعته کول همدارنګه حضرت ابوالخصیب رحمه الله فرمایلی دی کان یعومنا سوید بن غفلته فی رمضان فیصلی خمسه ترویحات عشرین رکعتا بیهقی دویم جلد څلور سوه شپږ نویمه صفحه حضرت سوید بن غفله په رمضان المبارک کې زمونږ امام جوړېده حضرت سوید بن غفله به په رمضان مبارک کې زموږ امام جوړېده نو شل رکاته به تراویح هغه موږ ته راکول حضرت سوید بن غفله د خلفاء راشدینو خاص شاګرد او د لوی تابعونو نه هغه دی همدارنګه حضرت نافع بن عمر رضی الله عنه فرمایلی دي کان ابن ابي ملیکته یصلي بنا فی رمضان عشرین رکعتا حضرت ابن ابي ملیکه به موږ ته په رمضان کې شل رکاته کول ډیر داسې نور آثار دي چې د ټولو نه دا ثابتیږي چې تراوی شل رکاته دي همدارنګه مصنف ابن ابي شیبه په دویم جلد کې په درې سوه او درې نویمه صفحه کې د حضرت سعید بن عبید رحمه الله نه نقل کوي ان علی ابن ابي ربیعته کان یصلي بهم فی رمضان خمس ترویحات و یوتر بالصلاس حضرت علی بن ربیعه به خلکو ته د رمضان په میاشت کې پنځه ترویحې یعنې شل رکاته کول او وتر به یې درې رکاته کول علی بن ربیعه تابعی دی د حضرت علی او نورو صحابه و کرامو شاګردي یې کړې ده نو قدرمنو اوریدونکو د درې واړو خلفاء راشدینو یعنی حضرت عمر حضرت عثمان حضرت علی کرم الله وجو د پاکې زمانې نه د صحابه و کرامو تابعینو او تب تابعینو نه په تواتر سره مسلسل د شل رکاته تراویحو عمل ثابت دی د ائمه اربعه او د هغوی د متبعینو او د جمهور علماو هم دا مسلک دی بعضې محققینو په دې باندې اجماع هم کړې ده امام ترمزي په خپل جامع ترمزي کې باب قیام شهر رمضان د عنوان لاندې د تراویحو مسئله باندې مستقل بحث کوي او هلته لیکي و اکثر اهل العلم على ما روي عن علي وعمر وغيرهما من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عشرين ركعة ترمزی اول جلد نه نویمه صفحه امام ترمزی لیکي چې زیات اهل علم په شل رکعته تراویحو باندې قایم دي چې د حضرت عمر حضرت علی او نورو صحابو نه نقل شوي دي او علامه عینی حنفی په عمدة القاری شرح البخاری په اول جلد په یو سل شپږ ویشتمه صفحه کې لیکي وهو قول اصحابنا الحنفیه دا زموږ د احنافو قول هم دی چې تراویح شل رکاته دي همدارنګه علامه عیني په عمدة القاري په یولسم جلد په یو سلو ویشتمه صفحه کې د علامه ابن عبدالبر مالکي قول نقل کوي چې هغه په شل رکاتو باندې قایل دی وهو قول جمهور العلماء وبه قال الكوفيون والشافعي واکثر الفقهاء وهو الصحيح عن ابي ابن كعب من غير خلاف في الصحابه شل رکاته تراویح د جمهور علماو قول دی او همدارنګه دا هغه احنافو ده چې هغوی په کوفه کې ژوند کوه او د نورو محدثینو او فقهاو د امام شافعي او د اکثرو فقهاو هم دا مسلک دی او د حضرت عبی بن کعب رضی الله عنه نه په صحیح طریقې سره هم دا ثابت دي د صحابه و کرامو په دې کې هیڅ اختلاف نه و همدارنګه بداید المجتهد په اول جلد کې په دوه سوه لسمه صفحه کې د علامه ابن رشد مالکي رحمه الله قول نقل کوي فرمایي فاختار مالکن فی احد قولیه و ابو حنیفة والشافعی و احمد و داود القیام بعشرین رکعتا سوى الوتر امام مالک په یو قول امام ابو حنیفه امام شافعی امام احمد بن حنبل او داود ظاهرینه د وترو نه بغیر شل رکاته تراوی اختیار کړي دي او د امام مالک دویم قول چې دی هغه د شپږ دېرش رکعتو دی همدارنګه مرقات شرح د مشکات علامه ملا علي قاري رحمه الله په هغه کې نقل کوي چې اجمع الصحابة على ان التراویح عشرون رکعتا د صحابه و کرامو په شل رکعته تراویح باندې اجماع او اتفاق دی همدارنګه محدث ابن قدامه حنبلي په خپل کتاب المغني کې په اول جلد کې په اووه سوه او اته نویمه صفحه کې هلته لیکي چې د تراویحو مونځ شل رکاته دی په دې باندې تحقیق کړی او لیکلي دي چې والمختار عند ابي عبدالله الامام احمد بن حنبل فيها عشرون رکعتا غوره خبره په ناس د امام احمد حنبل هم دا ده چې تراویح شل رکاته دي همدارنګه علامه قسطلاني په ارشاد ساری شرح د بخاري په دریم جلد په څلور سوه شپږویشتمه صفحه کې لیکي وقد عدو ما وقع فی زمن العمر کل اجماع د حضرت عمر په زمانه کې تراویح شل رکاته کېدل نو دغه واقعه په منزله د اجماع ده چې په دې باندې اجماع شوې ده او علامه نوی شافعي په خپل کتاب شرح المهذب په څلورم جلد کې په دوه دېرشمه صفحه کې چې بحث کوي وروسته د هغه نه لیکي چې انها عشرون رکعتا هذا مذهبنا وبه قال أبو حنيفة وأصحابه وأحمد وداود وغيرهم ونقله القاضي عياض المالكي عن جمهور العلماء د تراویح مونځ شل رکته دی زمونږ مذهب هم همغه دی د امام ابو حنیفه او د ده د ملګرو او د امام احمد حنبل او د امام داود الظاهري او د نورو علماو هم دا قول دی او قاضي عیاض مالکي هم د جمهور علماو همدا مسلک نقل کړی دی نو حاصل دا ده چې شل رکاته تراویح د جمهورو صحابه و تابعینو مسلسل عمل دی چې د اجماع یو شکل دی او د ائمه اربعو په دې باندې اتفاق دی او د څوارلس سوه کلو راهیسې په دې باندې دا عمل روان دی لاکن په بعضې احادیثو او آثارو کې د تراویح مونځ د شل رکاته نه کم ذکر هم راغلی د محققینو په نزد داسې روایت په اول دور باندې حمل دي او آخري عمل هغه د شلو رکاتو دی یعنې په اول کې به اته رکاته وي یا به لس رکاته ول خو لاکن آخري عمل د صحابه کرامو او د خلفاء الراشدینو د وروستنیو دریو هغه په شلو رکاتو باندې دی نو که چیرې شل رکاته تراوی آخري عمل نه وای نو جمهور صحابه او تابعینو به بالکل او هیچ ردا نه وای غوره کړی او په دې باندې به همیشه عمل نه وای کړی ارشاد ساری شرح د بخاری په دریم جلد کې په څلور سو شپږویشتمه صفحه کې لیکي وجمع البيهقي بينها بأنهم كانوا يقومون بإحدى عشر ثم قاموا بعشرين وأوتر بالثلاث د مختلفو روایتو کې هغې تطبیق کړی دی چې په اولو کې به صحابه و کرامو یولس رکاته کولی یعنی اته رکاته تراوی درې رکاته وتر اما وروسته د دوی شل رکاته وکړل او درې به یې وتر کول یعنی شل رکاته به یې تراویح کولې او درې رکاته به هغو وتر کول په شل رکعته تراویو باندې د حضرت ابن عباس مرفوع حدیث اګر چې د سند په لحاظ سره ضعیف دی لاکن بیا هم او اقوال د صحابه او تابعینو موږ ذکر کړل چې هغو نه دا ثابته وه چې تراویح شل رکاته دي نو بیا د دې نه د دې حدیث بنیاد هم صحیح ثابتیږي هغه مرفوع حدیث دا دی عن ابن عباس ان نبی صلی الله علیه وسلم کان یصلي فی رمضان بعشرین رکعتا بیهقي څلورم جلد څلور سوه او شپږ نیومه صفحه همدارنګه مصنف د ابن ابي شیبه دویم جلد درې سوه څلورنویمه صفحه حضرت عبدالله بن عباس فرمایلی دي چې محمد رسول الله به په رمضان کې شل رکاته کول خو ما درته ویلې چې دا حدیث اگر که په اعتبار د سند سره ضعیف دی لکن هغه اقوال او آثار چې موږ د تابعینو او د صحابه و کرامو رضوان الله تعالی علیهم اجمعین را نقل کړل د هغه نه د دې بنیاد هم صحیح ثابتیږي نو قدرمن اوریدونکو دا وه زموږ نننۍ خپرونه په دې هیله چې تاسې په تحقیق او په غور سره اوریدلي تر بلې خپرونې پورې تاسو ټول په پاک رب سپارم پاتې ژوند او پاتې ورځ نیکمرغه الله مو مل